بسم الله الرحمن الرحیم باب الكلام فی الطواف دا کتاب الحج شروع دی او په کتاب الحج کې باب نمبر 65 او حدیث نمبر 1620 په دې کې د حج احکام دا شروع دي دا چې کوم باب دی باب الكلام فی الطواف او ورپسې دا بل باب بعضو دا دواړه په یو عنوان کې ذکر کړي دي او بعضو جدا جدا ذکر کړي دي حاصل یو دی خا باب الكلام فی الطواف دا باب بیا ورپسې چې دا کم باب را روان دی چی طواف دا په مثل د مونځ باندی دی، الطواف بالبیت صلاة، ځکه د نسائی او د ترمذی په روایاتو کی راځی، نو آیا چی هر کله د مونځ په شان دی نو په مونځ کی خو کلام په مونځ کی خو خبری هغه نشی کیدی منع دی. نو آیا په طواف کې کلام خبرې کول دا جایز دي او کنه نو امام بخاری دا وی چې په پمانین د منځ باندې دی نو حتی الوسع انسان کوشش وکړي چې په طواف کې هم سړی د گفتگو نه ځان وساتي هغه چې کمی گفتگو او کوم خبرو ته ضرورت هغه پیښ شي نو انسان د ضرورت په تحت یو خبرو کی خپو مونږ کی ستر عورت دا ضروری دی نو ورپسې باب کې امام بخاری هم دا ذکر کوي څنګه چې په مونږ کې د دومره عورت پټول ضروری دي چې پای باندې تا ته شریعت ویلي دي نو داسې په طواف کې هم لکه ته په بربند نشي کولې بلکې منع راغلې ده پای کې چې لا یطوف بالبیت عریان یو سړی به په بربنده باندې نه کوي خدریمه مسله هغه دا ده سره د دې نه چې په دغه باب کې امام بخاری روایت ذکر کړی نه دی ځکه وجه دا ده چې په دې باب کې داسې صریح روایت غشته دی نه نو هغه دا دا که مثلا یو سړی د طواف په دوران کې ودریږي یا هغه ته او دسماته او دسماته ضرورت راشي یا یو سړی مونږ ټیم راغی او داغه د وجه نه طواف اغنیمه کې پاتې کیږي نو پدې کې به یو سړی سکی نو امام بخاری وایي چې چونکه خطواف دا په مثل د منځ باندې دی څنګه چې په حدیث کې راځي نو د منځ متعلق پر روایتو کې بنا راغلي د بنا فی الصلات بنا فی الصلات دی ته وایي چې مثلا یو سړی په منځ باندې ولاړ دی او د پوزه ماته شوه د پوزې نه یې نه را روانه شوه نو د دې په مغه زیبانی منځ پریدي او چې کوم د ټولو نه نږدې ځای هغه د اودس دی لاړ دی شي ځان د صفا کی خو په دې دوران کې خبرې دی نه کوي او بل داسې د منځ منافی او کار هغه دی نه کوي نو اودس دی وکي ځان دی پاک کی واپس راشي نو د دې د مغه زین منځ دوباره بیا شروع کی دیته بنا فی الصلات وی نو امام بخاری وی چې هر کله طواف دا په مثل د منځ باندې دی نو په طواف کې هم چې کم کمزې پورې دی راغلې دی او دی او دس لاړ او دسې تازه که بس غزې دی یاد ساتي نو د اومه غزینم طواف شروع کولی شي خو بهتره دا ده چې هغه چې کم چکر دی مثلا درې چکرې پوره کړي او په څلورم چکر کې دی نیمي ته راغلی دی نو په کار دا ده چې اودس دی تازه کی نو چې واپس راشي چې څلورم چکر د حجر اسود نه بیا شروع کی ورنه هغه زینم جایز ده چې د کم ځای کې لکه ده ودرولی خو بهتره دا ده چې دی د حجر اسود نه روغ چکر هغه راپوره کی نو په طواف کې بنا هغه جایز ده خو په حدیث د نسائی کې راځي امام نسائی پاغي باندې بابم تړلې دی چې اباحه الكلام فی الطواف په طواف کې خبرې کول دا جایز دي او پای کې بیا روایت ذکر کړی دي چې الطواف بالبیت صلاتن د بیت الله نګیر چا پیر طواف دا په مثل د منځ باندې دی نو دی وجنا فاقل من الكلام خو فرق دا دی چې په مونږ کې خسړې مطلقاً خبرې نشي کولای نو په دې کې خبري هغه کمی کوي خ امام ترمذی دغه روایت ذکر کړی دی د ابن عباس د ابن عمر چې الطواف حول البيت مثل الصلات دا پشان د منځ دی ها البته په دې کې تاسو خبرې کولې شي حسب ضرورت او که یو سړی په دې کې خبرې کوي نو فمن تکلم فيه نو فلا يتکلمن الا بخير یو سړی دې د خیر خبرو وکي د دې وجنه امام ترمذی هغه چې په دې روایت باندې کله خپل گفتگو کوي نو هغه دا وایي چې غوره خبره دا ده چې الله يتکلم الرجل في الطواف یو سړی په طواف کې مطلقاً خبرې ونکي هه الا لحاجت مګر بقدر ضرورت څنګه چې په دې روایت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو تن داغه اصلاح کړی دا او هغه یو کار داسیو چې هغه خنو نقصان به هغه تر رسولې وي نو یو قسم لا غنهي عن المنکر کړي دي او یا دا چې داغه خیر لټولې دی نو الا لحاجتن د ضرورت د وجنا یو سړی خبره کولی شي خ او یا دا چې بس یذکر الله خ الله دی یاد او یا د علم یو خبره قران خبره د دین خبره هغه کولی شي لیکن نن افسوس دا دی نن خو اسم د موبایل دور دی خلک په طواف دوران کې موبایل یې هغه لګولي او به د نت پیکج هغه خو پی هسې مانی نو بس لګیا یي د طواف د آغاز نه خلک خبرې شروع کی هینډ فري په غوږونو کې ورکړي او پوره هغه طواف هغه په ګپ شپ کې ولګي. بعضو پکې نور ویډیوګانې آن کړي او دغه د ستا د پاره طواف کوم او په دې دوران کې هغه پورا طواف هغه په په دنیاوي خبرو کې هغه تیر شي نو دا درې ابواب امام بخاری په دې باندې راوړي دي چې د مونږ په شان دی د دې وجنه بقدر ضرورت دی او سړی کلامو کې او د ضرورت په تحت دی یو سړی خبره وکي باب الكلام فی الطواف دا چې کوم دوا ابواب ځان لزان لدی دا 65 او 66 بعضی علماو دا دوانه د یو باب ګرځولې دی ځکه چې حاصل د دوانو هغه یو دی باب الكلام فی الطواف او یا فرق دا دی چا چې الیدا الیدا ذکر کړی دی چې باب الكلام فی الطواف په طواف کې عام خبري یو سړی کولی شي او د دویم باب مطلب دا دی که په طواف کې یو سړی داسې یو منکر کارو ویني نو هغه منکر کار داغي رد کولی شي نو چونکی هغه رد د منکرم چې په خلی سړی کوي نو اغم په خبری دی نو چی عام ګفتګو په طواف کی هغه جایز ده جایز ګفتګو نو رد د منکر هغه خو په طریق اولا سره ضروری دی باب الكلام في الطواف په طواف کی خبری کول حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم مر نبی علیہ الصلات والسلام تیر شو وهو یطوف بالکعبه کله تیر شو په داسې حال کې چې نبی علیہ الصلات والسلام طواف کو د کعبه نه د کعبه طواف کو به انسانن د دې تعلق د دغه مر سره دی تیر شو په یو انسان باندې په یو کس باندې ربته یده چې هغه تړلی و خپل لاس الی انسان د یو بل کس سره یا مثلا پلار دی یا رور دی یا یو زنانه دا داغه د خپل خاون سره لاس تړلې شوی دی یا مور دا د خپل بچی سره لاس تړلې شوی دی په څه باندې په خپل منځ کې لاسونه تړلې شوی دی یو د بل سره لاس تړلې دی بسیرن په تسمه باندې تسمه باندې د محدثین ذکر کوي چې د د چمړي چې کوم داسي یو مزي جوړ شوی نو هغه ته سیر وي جمع سیور راځي نو د څرمنې په یو مزي باندې په یو تسمه باندې او بخیط یا په یو بل تار باندې او بشیء غیر ذالک یا د دین علاوه یو بل شی پړیو هر یو شی چې خو دوه کسان د غی لاسونه دا په خپل منځ کې تړلې شوی دي نو فقطعه النبي صلی الله علیه وسلم بيده نو نبی علیہ الصلات والسلام پریک بيده په خپل لاس باندې اغه تسما اغه پړې اغه مزه اغه کټک ثم قال او بیا او ویلی چې قد بيده قد دا امر دی د څنګه چې موږ وایو قائد، قائد هغه چاته وایي چې هغه مخکې رواني او یو سړی هغه ورپسې وي، بل سړی د ځان پسې هغه روانوي. نو قد بیده مطلب د ده نه مخکې ځه او دی د په لاس باندې ونیسه، دا تړل مه کوه، د لاس یې ونیسه او دی مخکې بوځه، قد بیده د لاس یې ونیسه او مخکې مزل کوه، مقصد دا دی. خا پدی کی یا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه خیرخواهی لټوله د د باب حاصل خدا دی چې قد بيدیه نبی علیہ السلام د طواف په دوران کې خبري کړې دي نو قد بيدیه س نس د قران آیت دی او دارنګ نه بل څه داسې ذکر دی بلکې یو جایز کلام دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی دا خبره واضحه ده بل دا چې نبی علیہ السلام دا دا پړې دا مزه دی ولې کټ کړی دی نو یا خو داغه د خیر د لټولو د پاره چې چونکه په طواف کې عام طور باندې رش ډيري نو اوس که مثلا دا یو راوغورځیږي دا نو دا بل به ورسره سم راغورځیږي نو د هغې د وجې نه شاید چې نقصان ورته ورسیږي یا خدا دا خ او یا دا دا چې په هغه دور کې بعضې خلکو باغي به نظر منه نظر به منه چې یاره که زما دا فلانکی کار وشو نو موږ به طواف په داسې حال کې کوو چې موږ به د یو بل سره تړلی شوي او په داسې حال کې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خا هغه پړې هغه ته کټ ک چیرې دا نظر دا صد د پوره کولو ضروری شی نه دی چې ګنې یو سړی په داسې حال کې هغه طوافونه کوي مختلف نورو مقوال شته دي خا قد بيدیه او جنتیان د هغوی نه شاته به ملائکی او هغوی به د هغه ته بوځي د هغوی به اکرام کوي او جهنمیان هغوی به ذلیل جهنم ته روان کړي نو دې ته سوق وي او بل چې دی نو هغه دغه دی قود دی قود قاد یقود قودا قائد هم د دې نه دی چې یو شی هغه ته د مخکې نه مثلا یو شپونکی دی هغه مخکې رواني او ګډي بزي هغه پسې ور رواني نو دې ته هغه قود وي چې مالک مخکي او ورپسې هغه ګډي بزي او تابعدار هغه ورپسې روان وي لکه هغه حدیث کې چې موږ وایو د قران په فضایلو کې د عبد الله ابن مسعود نم دا روایت راځي او دارنګ د جابر نم راځي چې القرآن شافع مشفع قرآن سفارش کوونکې دی او د مشفع د داغه سفارش هغه قبول دی ماحل د جګړه کوونکې دی ماحل جګړه کوونکي ته وایي، مصدق، خو داسې جګړمار دی چې د ده تصدیق هغه کړی شوی دی، خبره یې منلې شوې ده، من جعله امامه، ښه چا چې دا قرآن د ځان پسې امام وګرځو، امامه ځان ته مخې ته که نو قاده الی الجنه، نو قرآن به د ده قیادت وکړي په طرف د جنت، یعنې قرآن مخکې او دی ورپسې، دې کې قاده دا همدغه قاد یقود قودا او ومن جعله خلف ظهره چا چې قران د ځان نشاته ک نو څنګه چې وی جزاء من جنس العمل که د ځان نه مخه تک نو قاده ال الجنه قران مخ کې او دی اور پسې ومن جعله خلف ظهره او چا چې قران د ځان نشاته ک نو جزاء من جنس العمل وی نو حدیث کې راځي ساقه ال النار نو دی به زغلی په طرف د جهنم باندې نو دی کې ساقه ال النار یو شی چې ته د شانه ورپسې یو بس مخ ته دی هغه روان کړي دی تا هغه سوق وي نو قد بيدیه د د لاس ونیسا او مخ کې بوزا باب اذا را سیرا او شیئا یکره فی الطواف قطعه که په طواف کې داسې یو ناشنا کار یا یو منکر کار هغه دی ولید نو چې عام کلام به قدر ضرورت جایز دی نو رد منکر خو په طریق اولا سره جایز دی کله چې یو سړی وویني سیرن یو پړی یا یو مزه او شیئن یا یو بل شی یکره فی الطواف چې هغه ناپسندیده وي په طواف کې قطعه نو هغه دی پری کی او دا غیرت دیو کی حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن سلیمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم راى رجلا نبی علیه الصلاة والسلام یو تن ولید یطوف بالکعبه چې د کعبې نه غیر چاپیره طواف کو بزمامن په یو پړی باندې په پړی تړل شوی او غیره یا د پړی نه علاوه یو بل شی پاغي تړل شوی د بل کس سره فقطعه نو هغه پریک باب لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرک څنګه چې په مونږ کې یو سړی هغه عورت پټول پاغه لازم دی نو دارنګ په طواف کې هم او دا هغه اعلانات دي چې په نهم کال باندې نبی له صلوات و سلام په خپل خو نو تلې حضرت ابوبکر صدیق هغه امیر حج هغه مقرر کو او هغه ته ویل چې ته لاړ شه خو هغه لاړ ورپسې د سوره برات آیتونم نازل شو د سوره توبه نو پای کې هغه سلور اعلانات دا منګ عام توربانی د قران په درس کې وایو چې بعضی سوره توبه کې هغه ذکر دي یو خدا چې کوم مشرکین سره کوم مشرکین سره غي سره غټایم هغه نو مقرر نو غي له سلور میاشتې ټایم هغه ورک چا سره چې ټایم مقرر وو نو فاتمو الیهم عهدهم الی مدتهم اغي سره غخپل مدت غ پوره کوي نو یو خدا غ اعلانو بل اعلان دو اعلانات دی کی دي چې لا یحج بعد العام مشرک د دې کال نه بعد دی یو مشرکم حج لنه راځي او بل دا چې لا یطوف بالبیت عریان په بربنده به یو سړی هغه طواف نه کوي او بل دا چی لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه یا الا مؤمنه جنت ته به صرف یو مؤمن او یو مسلمان هغه به داخليږي نو دا اعلاناتو باب لا يطوف بالبيت عريان طواف بنه کوي د بیت الله نه عريان یو سړی په بربنده ولا يحج مشرک عريان فاعل دی د د یطوف د پاره چې یو سړی په داسې حال کې چې په بربندای ولا یحج مشرک او نه به یو سړی مشرک باغه حج کوي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره ان ابا بکر صدیق رضی الله عنه بعثه فی الحج ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه لګلیو د ابو هريره ځکه په دې کې څه لوډ سپیکر یو داسې زونه خونه نو کافی صحابه کرامو ته دا اعلانات دا حواله شویو خصوصا کم چې دا اعلان د براتو نو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی هغه ته حواله کړیو ځکه عام طور باندې عربو چې بکله داسي اعلان جنگ کو یا به کله معاهده ختموله نو هغه چې یو سړی به پخپلو یا داغه د خاندان سړی بو نو چونکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان نو نو دی وجنه خصوصا د برات اعلان د حضرت علی کړي او دا نور اعلانات د نور صحابه کول نو ابو بکر صدیق اغلی غلی او د ابو هريره فی الحجتی باغ حج کی امره امره علیها چې نبی له صلوات والسلام امیر مقرر کړی او د ابو بکر صدیق باغ حج کی په نهم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل حجۃ الوداع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق امیر مقرر کړو د حجۃ الوداع نه مخکې چې کوم حجو په نهم کال باندې یوم النحر او خا په پورز د قرباني باندې د یوم النحر پورز باندې نو هغه ویلې فی رهتن په هغه ډله کې یؤذن فی الناس چې اعلان وک په خلکو کې چې اعلان وک په خلکو کې او دا اعلانات پکېدل چې الله یحج بعد العام مشرک چې حج بنه کوي د دې کال نه بعد مشرکون يو مشرک هم ولا يطوف بالبيت عريان او طواف به نه کوي د بيت الله نه يو سړی په بربنډه باندې ځکه عربو به دا شی کو او دا غي هغه وجه منګه په قران کې ذکر کو په سوره اعراف کې ذکر کو چې اصل کې د دې هغه تصور دا چې را په دې جامو کې منګه ګناهونه کړی دي نو چې د چا به مثلا دلته په مکه کې به پیرخانه وه نو رابغې او د د مکې چې دا کم خلک وو د دې نه به جامې مستعار واغستې نو په دې جامو کې به طواف کوو او چا چې به مثلا دا نه کول نو هغې به په بربنډه باندې طواف کوو نو ولا یطوف بالبیت عریان او الا يحج بعد العام مشرک نو قران داغه علت ذکر کړی دی په سوره توبه آیت نمبر 28 کې یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس دا نجس تی پلیت تی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو جمعات ته دی مسجد حرام ته دی نه رانږدې کیږي باب اذا وقف فی الطواف کله چې یو سړی په طواف کې هغه ودرېږي نو آیا په طواف کې دا پر لپسې والي چې دا و چکر به ته بالکل پر لپسې کې او خامخا به پوره کې کنا په دې منس کې یو سړی د مکولې شي په دې منس کې یو سړی ودرې دی شي نو په دې منس کې منځ راتلې شي د د جمع دارنګ انسان ته نور ضروريات د اودس هغه پیخې دی شي نو څنګه چې د مونږ په دوران کې خو په دې باب کې امام بخاری کوم حدیث مرفوع هغه نه دی راوړی دا غي وجه دا ده دا غي وجه دا ده چې په دې باب کې سری حدیث هغه شته دی نه بس دا کم چې د تابعین او د دې خلکو یا د بعض صحابه کرامو دا غي هغه اقوال او دغه شته خو په دې کې حدیث مرفوع هغه شته دی نه د دین دا یو مسله غم ثابت شوه چې یعنی د بخاری نه دا خبره دا واضحه ده چې په هر مسله کې څنګه چې مونږ وایو په هر مسله کې حدیث ته مونږ ولې رجوع کوو ځکه قران په هر مسله کې واضح نه دی قران بعضی اصول او غټي غټي خبرې قران ذکر کړې دي بیا ضروری نه ده چې په حدیث کې د مهره خبره وي د پیغمبر نه وروسته د صحابه کرامو او د تابعینو نه هغه اقوال او هغه فتوی وغیره هغه ته نقلی د دیو جن کم سړی چې وی چې نه هر خبره په حدیث کې نو په بخاری کې د سه غن ابواب شته دی چې امام بخاری پای کې یا د قران آیت ذکر کړي دی او یا مثلا باب باندې عنوان تړلې دی لیکن حدیث مرفوع هغه پکې نه دی ذکر کړي نو دا اوس یو اجتهادي مسله ده اجتهادي مسله ده نو په دې کې به د درست علما او داغي هغه اجتهادات اغشته دي نو څنګه چې په مونږ کې په مونږ کې اوس روایت شته چې په دوران مونږ کې اوسړي پو زمات شو رعاف هغه تو شو نو د بنا فی الصلات هغه کول شي نو دارنګ په طواف کې هم کول شي وقال عطاء وقال عطاء خا عطا ابن ابي رباح موږ مخکې دا ویلیو چې چونکه دا د حج په دې مسائلو کې ماهر سړی دی ماهر تابعی دی د عبد الله ابن عباس شاګردم دی وقال عطاء في من في من يطوف او عطاء ابن ابي رباح به دا هغه چا په باره کې ویلی يطوف چې هغه طواف کوي د بیت الله نه نو فتقام الصلاه نو په دې کې د جمع منز هغه ادرېده فرض منز هغه ادرېده او يدفعو عن مکانه یا دل ټیله ورکړې شو عن مکانه او یا د د خپل زین اغه او خوځولې شو عن مکانه د خپل زینا مطلب دا دی دلا دیکه ورکړې شو د خپل زین او د د خپل زینا لری شو نو خه اذا سلم نو عطا ابن ابي رباح به ویلي چې اذا سلم کله چې دې سلام وګرځي ځکه چې رش ډيري نو يرجع الى حيث قطع عليه فيبني نو دې دې را واپس شي غزه ته قطع عليه چې په دباني ده د طواف په هغه ځای باندې اودرولی دی فیبنی نو دی د بنا وکي د مغه ځای نه د طواف شروع کی خو بهتره دا ده خو اگر که دی نیم طواف کړی دی نیم چکرې والی دی نو دا غزینم کولی شي خو احتیاطا دی یا خو یو سو قدمه یو سو غزه د لګمخ کې نه شروع کی او بهتره دا ده چې د حجر اسود نه دی روغ چکر هغه شروع کی ويذكر نحو عن ابن عمر ام دغه رنګ فتوا د ابن عمر نه هم نقل ده او د عبدالرحمن ابن ابي بکر د دې صحابو نه هم نقل ده باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين نبی علیہ الصلات والسلام د هر طواف نه بعد دوه رکعاته مونږ هغه کړي دي په دې کې بیا کم چې دا مشران دوا امدی لکه امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک د دې په نسبانی دا دو رکعات منځ د طواف دا واجب دی حکم د وجوب دی او کم چې دا کشران ائمه دي امام شافعي او امام احمد ابن حنبل نو اغي دا وی چې دا سنت دي خ اغي دې ته سنت د دې وجنوي چې دا نبی له صلوات و سلام یو فعلی سنت ته او د فعلی سن او د فعلنا اغه وجوب اغه نه ثابتيږي خ امام ابو حنیفه او امام مالک رحمه الله غي داوي چې بالکل تاسو خبره درسته ده چې د فعل نه وجوب هغه نه ثابتيږي خو چې ور سره نور قرائن هغه یوځي شي نو بیا د دین وجوب ثابتيږي او نور قرائن هغه دادي چې نبی له صلوات و سلام یو خو په دې باندې مواظبت کړي یعنی چې څومره طوافونه کړي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر طواف نه بعد دو رکعات مونږ کړي دي نو دا مواظبت او دا همیشګيري د پیغمبر دا دلیل په دې خبره باندې دی چې دا دا صرف معمولی عبادت نه دی معمولی عبادت نه دی بلکې دا ضروری مونږ دی یو دا بل دا د قران په حکم کړی دی چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا زید او دریدو د ابراهیم علی السلام نو هغه زید مصلا ونیسی زید منځي ونیسی نو دا قرائن په دی باندې دلالت کوي چې لکه دا منځ معمولی منځ نه دی بلکې دا حکم د وجوب لري صلی النبی صلی الله علیه وسلم لسبوعه رکعتین طواف ته سبوع وی زکه په دې کې دا و چکر دی نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام دا دو رکعات مونږ کړي دي د د هر طواف نه بعد وقال نافع خا نافع وی د ابن عمر دغه شاګرد دی چې کان ابن عمر رضی الله عنهما یصلی لكل سبوع رکعتین خدا دو رکعات منځ دا د امام ابو حنیفه او د امام مالک رحمه الله په نسبانی دا واجب دی خدایات ساته عام تور باندې په حج او عمره کې چې کوم وجوب وی نو داغه په ترک بانی دم راضی خدا دا سده چې دا واجب لغیره دی یعنی مطلب دا دی کړي یو سړی نه دا دوه رکعات مونږ د طواف داتې پاتې شو نو د دې په ترک باندې په د باندې دم نه لکه ناراضي خو دا د په ذمه باندې دا پاتې دي نو که یو سړی مثلا د که خپل ملک ته عمر راغی نو لکه د باندې د غدو رکعات مونږ دا پاتې دی نو خیر دی په خپل ملک کې هم بیا کولی شي خو لکه تر هغه وخت پورې به د په ذمه باندې پاتې چې تر سو پورې د هغه کړی نه وقال نافعون او نافع رحمه الله وی کان ابن عمر رضی الله عنهما یصلی لکل سبوع رکعتین، عبدالله ابن عمر به د هر طواف د پاره به دوه رکعته مونځ کو وقال اسماعیل ابن امیه قلت للزهری ما ابن شهاب زهری ته ویلی چې ان عطاء یقول چې عطاء ابن ابي رباح هغه دا فتوا ورکي چې تجزئه المکتوبه من رکعتي الطواف چې یو سړی کاغه طواف وکي او داغې نه بعد مثلا دی چې کوم د د فرض مونږ کوي نو بس کافی کیږي دلا المکتوبه فرض مونږ من رکع من رکعتای طواف د طواف دغه دوه رکعاتونه یعنی هغه د تداخل قائل دی تداخل دای چې مثلا یو سړی هغه راغې او هغه په مون دغه کې مثلا د ماسپخین ټیم کې یو سړی راغی او د ماسپخین د پاره سلور رکعات سنت کوي نو که په دغه سلور رکعات مونږ کې د تحیت المسجد نیت مو کی دارنګ د تحیت الوضو نیت مو کی دا او دس نو په دغه څلور رکعته مونځ کې دده ټول عبادات وشو دده سنت هم وشو او دده تحیت المسجد هم وشو دوه رکعته او یو تحیت الوضوء هم وشو نو یعنی تداخل په دې کې وشو به دا په دې یو عبادت کې مختلف نیتونه هغه را یوځې شو نو عطا ابن ابي رباح اغم د دې قائلو چې یو سړی ځکه دوه رکعته مونځ څه دی خو مونځ دی کنه نو که یو سړی د هغې نه بعد فرض مونځ کوي نو په هغه فرض مونځ کې دغه دوه رکعاته د طواف دغه هم پکې ادا کیږي او دا د له کافي دي لیکن ظهري هغه به ویلي او دا خبره بهتره ده د دې وجه نه احناف او امام مالک هم د دې قایل دی ددې قائل دی چی دا دا دوه رکعته مونځ دا به خامخا کیږي السنت افضل سنت طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه غوره ده هغه بهتره ده ځکه پیغمبر دا داوس په حسر سره ذکر کوي چې لم یطف النبی صلی الله علیه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين او احناف هم د دې قائل دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف نه دی کړي قط هر کله الا صلى رکعتين مگر دو رکعات منځي داغه پسې کړي دي نو حسر دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هر کله طواف کړي دي نو دو رکعات منځ هغه پسې خامخا کړي مواظبت کړي دي پرې خو دی نه دي د دیو جن احناف هم وی چې دا واجب دي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه موږ ته پوسو کو سفیان دا عمر وی موږ د عبد الله ابن عمر نه ته پوسو کو چې آیا ايقع الرجل على امراته في العمره قبل ان يطوف بين الصفا والمروه داغه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داغه چې کومه فتوا وا نو چونکی هغه په خلکو کې خورشوي وا نو د دې وجې نه خلکو به وخت نا وخت داغي حواله سره تپوس کو هغه بداوا څنګه چې مخکې موږ د عبد الله ابن عباس متعلق ویلي چې داغه به دا فتوا و چې یو سړی هغه راشي او د د بیت الله نه غیر چاپیره طواف کی نو کده لا سعی نم د کړي او د دې دوران او د طواف نه بعد که دی مثلا یعنی دی حلال شو د دغه احرام د حالت نه د دې وجې نه که دی د د خپلې کور والا سره کوروالی کوي جماع کوي او یا مثلا دی خوشبو وغیره غه لګي نو د لجایز ده دغه تپوس د ابن عمر نو شو چې ايقع الرجل على امراته چې آی یو تن د خپل خزې سره جماع کولی شي په عمره په عمره کې قبل ان یطوف بین الصفا والمروه د صفا او د مروه د د سعی نه مخکي چې د صرف د بیت الله طواف کړي دی او لا سعی نه د کړي ابن عمر چونکه یو شدید الاتباع صحابي نو د عام تور باندې د نبی له صلوات والسلام عمل به ته په دلیل کې پیش کو خو بیا وروسته د جابر ابن عبدالله نه هم د دې مسلې ته پوس شوی دی نو په دې کې هغه یو فائدہ د هغه ته بیا وروسته روباسو عبدالله ابن عمر هغه به د نبی له صلوات و سلام عمل هغه به په دلیل کې پیش کو قدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه ته وی چی نبی علیه الصلاة والسلام هغه راغی په حج کی فطاف بالبیت سبعا د بیت الله نه اووه چکره هغه ووال طواف یې وکړ ثم صلی خلف المقام رکعتین او بیا نبی علیه السلام د مقام ابراهیم نه شاته دوه رکعته مونځ وکړ دغه ځای کی مونځ افضل دی وطاف بین الصفا والمروه او د بیت ال او د صفا او د مروه سعی وکړه او الله فرمای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه د الله په پیغمبر کې ستاسو د پاره بهترینه نمونه ده د نبی له سلام دغه سنت طریقه ده نو پیغمبر خو صفا مروه دا هر څه کړی دي د عبد الله ابن عمر د خبرې مطلب دا دی چې نبی علی سلام د بیت الله د طواف نه بعد دو رکعاته مونځ کړی دی او بیا د هغې نه بعد د صفا مروه سعی کړی ده یعنی دا ټول اعمال کړی دي نو پس د هغې نه داغه هغه عبادت هغه پوره شوی دی نو ته څنګه دا وی چې یو سړی صرف د بیت الله نه ګیر چاپیره طواف وک او لا صفا مروه نه د کړی او د د احرام غ منافی کارونه غ شروع کی دا څنګه ممکن ده خه همدغه خو د د مستفتي او دا سوال کوونکي داغه تسلی په دې خبره باندې و نشوا ځکه وجه دا دا بعض اوقات یو سائل بس هغه ته به ته صرف د یجوز او لا یجوز خبره بوته کې د جایز او د ناجایز خبره باغه ته کې هغه ته کته دلایل وي نو په دلایل هغه پویږي نه د دې وجه نه دا په مفتی باندې مفتی چې د چانه د یو مسلې ته پوس شوی نو هغه به د سائل حال ته ګوري که مثلا سائل کدا ویل چې بس ما ته کلیر کټ خبرو کې چې جایز ده او که ناجایز ده که عام طور باندې خلک دومره د دلایلو په دغه کې نزي په گہرائی کې نزي بس هغه ته وای جایز ده یا ناجایز ده نو عبد الله ابن عمر خو ته د نبی علی السلام غ سنت طریقه په دلیل کې پیش کړه خداغه په دی باندې اطمینان نه کیده اوس هم دغه تپوسې د جابر ابن عبد الله نه کړې دي وسالت جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما فقال جابر ابن عبد الله نه تپوسو کو ماته تپوسو کو نو جابر ابن عبد الله وتوي چې لا يقرب امراته خپل خزي ته بنه نږدې کیږي تر سوچ د صفا او د مروه سعي اغه کړی نه نو په دې کې لکه هغه د افتا چلم تا ته خي د فتوی د درکولو چلم تا ته خي چی سړی سړی ته بګوري کې دی او سړی د نه دلیل مطالبه کوله نو به پکار ده چې تاغه ته دلایل هغه ته کې دي ورنه عام تور باندې خلق سائلین اغي ته به صرف د جواز او د عدم جواز خبره کوا باب من لم يقرب الكعبه ولم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول پدې کې امام بخاری هغه دا ذکر کوي که یو سړی هغه حج لاړ او په حج کې صرف د چې دا کم د د حج او د عمرې سره چې دا کم طوافونه او کم عبادت دغه لازم او ضروری دی صرف د دغه وک نو امام بخاری وی چی د د په حج او په عمره کی ځکه نفلی طوافونه دی نو هیڅ نقصان هغه پکې نشتا که صرف دغه د حج چې کوم د فرضی طوافونه دی واجب طوافونه دی دغه وکړل او دا چې کوم ضروری عبادت دی دغه وکړل او نور پکې نفلی طواف نه کنو هیڅ خبره نشتا د د په حج او په عمره باندې نقصان هغه ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حج لراغلیو خدای په دې مخ کې باب کې دغه یو خبره پاتې شو د ابن عمر چې دا کوم خبره کړې ده وطاف بین الصفا والمروه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفا مروه سعی وکړه دا دلیل دی د دې خبرې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام احناف وی چې په قارن باندې دو طواف او دو سعی دي خو ائمه ثلاثه وایي چې په قارن باندې یو طواف او یو سعی ده د مخ کې په دې ابوابو کې موږ دا خبره وکړه خو احناف د دې روایت نه هم دلیل نسی هغه دا وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی او دا د حج غ روایت دی عبد الله ابن عمر چې غسائل ته په جواب کې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی دی هغه د بیت الله نه طواف کړی دی او بیا یې د دوه رکعاته مونږ کړی دی او به دا غینه بعد د صفا مروه سعی کړی دا نو دا پورا عمره ده ها به دغه احرام نه وته نه دی بلکې به دا غینه بعد هم په دغه احرام کې نبی علی سلام حجم کړی دی او بیا طواف زیارت هم طواف زیارت هغه بیل او داغه نه بعد سعی هغه بیل کړی دا دو سعی او دوا طواف هغه پکې دي دا نور ائمه وی ائمه ثلاثه چې نه په قارن باندې یو طواف او یو سعی ده بدغه یو طوافی د د حج د پارم دی او د عمره د پارم دی او دا یو سعی دا د حج او د عمره د دوانو د پاره نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې راغلی دی مکی ته او دا ړومبنې طواف یې کړی دی کوم چې د عمرې والا کوي نو هغه وایي چې دغه د پیغمبر طواف قدوم دی احناف ته وایي چې د طواف قدوم نه بعد سعی کول ضروری نه دا که چرته طواف قدوم وي په کار دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه چې ابن عمر په دې روایت کې وایي چې نبی علیه السلام راغې مکی ته نو د بیت الله نه طواف وکړ اووه چکره او بیا صفا مروه سعی هم کړی ده نو د طواف قدوم نه بعد سعی د صفا او د مروه دا لازمی او ضروری نه بلکې هغه به صرف یو سنت طواف ته بنده غو کی طواف قدوم کی نو دی وجنا احناف وی چې په قارن باندې دو طواف او دو سعی دی باب من لم يقرب الكعبه پدې کې امام بخاری هغه دا ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته راغی او بس دغه ابتدایي چې کوم طواف د عمره دغه وک او بیا لاړ هغه د د مکی سره خوا کې چې کوم د حجون مقام دی هغه ته لاړ او بیا نبی علیہ السلام تر د حج پوری بیا نفلی طوافونو لا هغه نه دی راغلی واپس بیت الله تعالی راغلی چې کله د عرفات نه را واپس شو نو بیا د طواف زیارت د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله طواف لا غراغله دی باب من لم یقرب الكعبه د دې وجنه نفلی طوافونه دي که یو سړی کوي بهتره ده خو چې کم اس کم ته په دغه عبادت باندې بیا روستو د فرضي حج نه اغې نه په پاتې نشي باب من لم یقرب الكعبه څوک چې کعبه ته غرانځدي نشو ولم یطف او دارنګ نه نه نفلي طوافونه وکړل د طواف نه مراد دلته غ نفلي طوافونه او نه مزید نفلي طوافونه وکړل تر دې پوري چې هغه عرفه ته وته یعنی حج د پاره وته ويرجع بعد الطواف الاول او د کعبه ته را واپس شو پس د هغه ړومبني طواف نه یعنی چه راغلی وو صرف ړومبنی طواف یې کړی وو او بیا د هغې نه بعد کعبې ته نه دی رانږدې شوی او د هغه ړومبني طواف نه بعد دی بیا د عرفات نه چه کله راواپس شي د هغې نه بعد دی بیا کعبې ته راشي حدثنا محمد بن ابي بکر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی تراغه نو فطاف د بیت الله نه طواف وک وسعى بین الصفا والمروه او دغه د سعیم کړي د دام دلیل دی چې د نبی علیہ السلام به تور قارن دا طواف او سعی هم کړی دا بیا وروسته هم کړی دا ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها او بیا دوباره کعبه ته نه دی رانږدې شوی د دې لومبني طواف نه بعد چې دا لومبني طواف کړي بیا کعبه ته د نفلی طوافونو د پاره نه دی رانږدې شوی حتا رجع من عرفه تر سوچ د عرفات نه را واپس شو نو به د طواف زیارت د پاره چې کم تاغه طواف افاظم وی هغه واپس راغلی دی یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام گویا کی په کعبه کې پیغمبر په خپل حج کې درې طواف کړی دی لومبنه چې کوم راغې د امو سلاسو په نسبانه هغه طواف قدوم دی احناف وی چې نه دغه د عمره طواف دی دویم طواف زیارت کړي د کم چې هغه فرضي طواف دی او دریم کله چې نبی علی سلام واپس ته نو دغه طواف وداع دی طواف وداع غ الوداعي طواف دی باب من صلى رکعتي رکعتي طواف خارج من المسجد یو سړي چې دغه دوه رکعات منځ د طواف دا د جمعات نه بهر وکړل قران خو وی واتخذو من مقام ابراهيم مصلى امام بخاری وی چه خیر دی د دجومات نه بهر ځکه نن سبا هلته ازدحام ډیری رش ډیری نو کوم ځای کې چې هغه د مقام ابراهیم د ابراهیم علی السلام د قدمونو نشانات پراته دي نو بهتر او افضل خدا د دی وجن امام بخاری دی پسې چې کوم باب راوړي ناغم دغه افضلیت ته اشاره کوي خو چون کې هلته مطاف د نن سبا رش ډیری نو که یو سړی د جمعات نه بهرم کوي کولی شي بلکې که یو سړی نه هیر شي که د یو سړی نه هیر شي او د حرم نه روته بهتره خدا د چې سړی په حرم کې وکي خو که مثلا د د نه هیر شي او د د حرم نه بهر روته تر دې چې کور تراغه نو هم په د باندې هغه دوه رکعات مونږ د هر یو طواف کار څومره طوافونو ته پاتیو په د باندې هغه پاتې دي کوي به وصلى عمر رضی الله عنه خارجا من الحرم عمر رضی الله تعالی عنہ دا دوه رکعاته مونږ د طواف دای کړی دي د حرم نه بهر حل تر اوته دی وکړی دي حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن حرب حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام عن عروه عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او هو بمکه او نبی علیہ السلام په مکه کیو و اراد الخروج او د ده د مکې نه د راوتو اراده وکړه ليکن ولم تکن ام سلمه طافت بالبيت ليکن ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه د بیت الله نه طواف نو کړي طواف نو کړي و ارادت الخروج او دی هم دراوتو اراده وکړه نو فقال لها دی غ طواف وداع اغه نه دی کړي نو فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل چې اذا اقیمت صلات الصبح نو کله چې خا ادریږي منځ د سحر د سحر منځ هغه ادریږي نو فتوفي علی بعیرک یا مثلا طواف قدوم دی او یا د دغه د عمره طواف دی عمره کوله بلا نو اذا اقیمت صلاه الصبح کله چې د سحر منز هغه ودريږي نو فتوفي على بعيرك نو ته په خپل اوخ باندې طواف وکا والناس يصلون په داسيال کې چې خلک اغي منز کې یو خو دې نه دا ثابت شوا چې په زنانو باندې د جماعت منز هغه په لازم نه دی که کوي بهتره ده کني کوي نو لازم په نه دی نو ته په خپل اوخ باندې طواف وکا د دې وجه نه غمخ کې روایت هم تیر شو د د ام سلمې د حدیث نمبر 1619 پای کې هم دغه وا چې ته د زکاغه بیمار وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم دغه ویلی چې ته د خلکو نه شاته طواف وکاو په داسې حال کې چې ته سوري او نبی علیہ السلام هغه سورې تور لسته نو پای کې هم دغه وا حالانکه جماعت ولاړ دی خو لکه د جماعت مونږ په زنانو باندې هغه لازم نه دی دارنګ دلته وی چې فتوفی علی بعیرک نو ته په خپل اوخ باندې طواف وکه والناس یصلون په داسې حال کې چې خلک مونږ کوي نو ففعلت ذالک ما دغه سی وکړل نو فلم تصلی نو دی چې دا طواف وکړو دی بیا غ د طواف غ دوه رکعات مونږ نه دی کړي حتی خرجت تر دې پورې چې دا د د جمعات نه راوتی و بلکې د حرم نه اگر وتله نو بیا روستو دی هغه دوه رکعاته مونز هغه کړی دی د دینه مثلا یو سړی دا خبره تیر ایستې شو چې یره دا دوه رکعاته مونز دا په حرم کې دننه لکه کول به دومره ضروری نه نه امام بخاری وی دا بل باب لکه دا یغه د د دغه وهم د دفقولو د پار راوړو چې نه نه خه اصل سنت خو دا دی چې تۀ د مقام ابراهيم دغې سره نږدې اوکې دغې نه شاته اوکې دغه افضل مقام دی خو که مثلا يو سړي نه دغه افضليت پاتې شي نو بيا تۀ د جومات نه بهر هم کولی شې په حرم کې هم کولی شې د حرم نه هم بهر کولی شې. دا خو هغه خبره وا باب من صلى رکعت الطواف خلف المقام چا چې دغه دوه رکعات منځ د طواف کو د مقام ابراهیم نشاتن او د افضل دی حدثنا آدم حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه فطاف بالبيت سبعا نو د بیت الله نه طواف کو او چکرا او د مقام ابراهیم نه شاته نبی علیہ السلام دو رکعات منځ وک ثم خرج علیه الصلاۃ والسلام الی الصفا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا ته وروته صفا مروه غسعی وکړه وقد قال الله تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او الله فرمای تاسو د پاره د الله په پیغمبر کې بهترینه نمونه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين